ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا سورة النساء بیان د اصلاح د معاشره کې وا هغه درې حصے وا درې بابونه وا اولنې باب و پنځوس آیاتونو پورې و هغې کې شپاړس احکامات و دویم باب دا و پنځوستم نه یو سل څلور دېرشم پورې و باغی کی آتا احکامات ذکر کل ذکر کول د بالای سیاست د پاره ستر ایوان د پاره ایوان بالا سینټ د اصلاح د پاره نه هم په تنویرو هغه احکاماتو کې درې احکامات مخکې بیان شو یو حکم داو چې حاکم به چې کم دنو عہدې چې حواله کوي هغه به د اهلیت په بنیاد باندې حواله کوي او فیصله وا د قران او د سنت په قانون کې داغي قانون سره یې خبرې ذکر کړې ارکان او ترغیب ورکو اطاعت ته چې کله حاکم د قران او سنت مقابله نو په موافق فیصله کوي ورکان دی ومني او هغه څوک چې هغه سره د داوی دی ایمان نه داسې حاکمانو له فیصله نه راوړي او د دې مقابله کې نور څه په سیر روان دي نو هغه ته زور نه ویلا دویم قانون بیان کو چې حاکمان عادلان شو نو اوس کم دینو غیبا حکم کوي نو تاسو یې منئ غیبا حکم د سکی د جهاد د تیارای بیاوی حکم القتال دریم نمبر ذکر کو فلیقاتل د جهاد د تیاری او ترغیبات جهاد تا او هغه مسله چې کومه مسلې د پاره جهاد کېدو نو هغه بیان کړه تر دې ځای پوري اوس مجاهدین ته آداب او لکزوری هم د زنو خلکو په ذهن کې دا سراتل چیرې منافق کلمه وای نو د دو وجل وسنګ رواشي چې الله وی چې وی وجنې نو د مسلمانانو مینس کې په دې اختلاف دراتلو خطر وا چیرې وی وجنو کې وی نه وجنو الله رب العزت آداب ذکر کړي اختلاف ته ساجت ته چې کوم منافق کار د کافر سره ولاړ دی او د کافر مرسته کوي د کافر په وطن کې دی او د کافر قانون لا منډه او تړړه وي داغه په وجلو کې څه شک پکار دی او چې کم داسې نه دی ځان له چې کم دنو پیر ټایپ غونته دی او صرف بوزدلیه ده د کافر سره هم نه دی ولاړ تا سره هم نه ودریږي او تاسو ته څه ضرر نشته دی او نه تاسو ته ضرر کوي تاسو ضروري کار کوي نو وجلو ته ساجت ته دا وجلو ته ضرورت ته ځان ته چې کمندونو سلا په خپل سپي مسکاري د منافقانو قسمونه ذکر کړي مجاهدین ته آداب د شوی دي تاسو لرا په بار د منافقانو کې چې دوړلې والله ورکسهم بما کسبوا الله شرمای دي لرا د وجداغ نه چکړي دي پیغمبر سره درغلي کوي او د الله رب العزت قانون سره اتريدون ان تعدو من ضل الله چې کوم کسان هغه وی چې ندی وجل بکار نو هغه ته زور نه ایتاسو اراده کوي الارو خیاغتا چاته چې خدای خطا کړی خدای گمراه کړی او هغه چاله را چې گمراهي کی الله نو بالکل ونو مدل لار د منافقانو د وجلو وجه وادو لو تکفرون کما کفرو زړه غواړي دی چې کافر کول تاسو لکه چې دی دي کافران نشي به برابر په کفر کې دی وي چې جوارګرم نو خدای د خلکو خود جوارګری کی فتكونون سواد شیب برابر فلا تتخذوا منهم اولیاء مجرلوی دین یاران دغه منافق سره یاران حرام شوا حتا تر دې پورې یو هاجر فی سبیل الله چې د هجرت کی په دین الله کې هغه وخت هجرت د ایمان باندې وا ایمان د خالص کېدل نه ښه هغه هجرت وو دې وجنه ولا هجرت علامه کړه هو سه خلق بکشته دی الا الذين مگر کسان يسلون الى قوم چلار شي د داس قوم سره چومیا تاسو په مې زده کې وعده ده داس قوم سره پناه واغستلا چې تاسو دا غنا جنگ وعده وا او یا راشدی تاسو ته حسرت صدورهم چې تنګ شي دي سینې دی د وجل دی تاسو نه اي يقاتلوکم دا چې دی جنگو کی تاسو سره تاسو مړ کی او يقاتلو قومهم یا دی جنگو کی د خپل قام سره تاسو سره ودریږي خپل قام مړ کی د دې نه سینې تنګ شي دي په بس د نور ډز ډز نه شو کوله بس دا خلکو وجلو ته ساجت ته کته ځان ته خپل را مسکار نو اسنه چې خدای در باندې مسلط کی ولو شاء الله خو خو دا الله لسلطهم علیکم مخامخه اړم کړی وی دی پتا سبحان دی فلقاتلکم مسلط کړی وی دی پتا سبحان دی فلقاتلکم مخامخه دی وجلی وی تاسو ځان دې بزور هم مسکارا فاینه تزلو کوم نو کدی ډډاو کلا تاسو نه نو جنگ نه کی تاسو سره والقو الیکم السلام اور ارتاوی ک تاسو ته پیش ک تاسو ته چې کمنو پیغام نو صلح تسلیم شو دتا سلندر شو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو نه ګرځول الله تاسو له دی باندې سي جواز جواز د وجلو اوس تعالی چې کمندونو سره جواز د وجلو نشته سلای وجنی او زره وی چې هغه به کمندونو د منافقت دا با دا نیو جی موږ د کار نیو دا به کمندونو د ځان د بچ کولو د پاره یو اعلی ګرځي نور په شرک مینده په قانون د غیر الله مینده د مسلمان او د مجاهد په تنگولو مینده قوت نه رسی د چا وس برشي لګدی رسوک مکنمو می ګری خنجر د ظلم زور ټول دنیا سره دی نو د سره چې کم دنو ظالم دی خود د وس نه بریږي چې وس برشي نو بیا چې کم دنو مسلمان او مجاهد تنګي نو فایلم ساتجدون آخرین یقینا چوب مومي زردا چوب مومي نور اراده وکي ایا منو کوم دا چې ځان بچ کی تاسو نه و یمنو قومهم او ځان په امن کې د خپل قام نه چې دې رمضان په امن کې کولما ردو ال الفتنه هر کلا چې دې راو ګرځول شي فتنه تا شرک تا قانون د غیر الله دا جمهوریت دعوت ورکړي شي اور کی صوفیا نذکر کړی شي بده کې سم تیز ور رواني سره ته کته کړی سم لکه سپې چې سبسید غلی او سره کته کړی داسې د قشان د دل کې سپې سره کته کړی نیخ پکې ور رواني دي فتنه کې فایل لم یاتذلوکم اور کی صوفیا نذکر کړی شي باغ کې فایل لم یاتذلوکم نو کدی چې کمندونو ډاډاو نه کړه تاسو نه تاسو د zarar نه یعنی اپ کا جنگ د سره کوي وایل کو الیکم السلام اور اور ارتاوی نه ک پیش نه ک تاسو د کمندونو پیغام نه جوړي جوړ د سر نه کوي ویا کوفو ایدیهم او باندې نه کړ خپل لاسونه د جنگ نه تاسو د جنگ نه قلار نه کینی خو چې وشتل کای نو گزارا کر لګون ته کې احتیاط کاوه سره چې مؤمن لرا خلاصه کې مؤمن لرا خلاصه نه کې نو سلورم حکم راوړو چې د مسلمان د وجل نزان ساته ال احتیاط فی القتل د مسلمان وجل خطای سره هم ناروا دي خطای سره هم ناروا دي لا د قصد خو بیا ډیر لوی ګناه دی نو احتیاط ذکر کوي چې واجل خو کوي په احتیاط کاو ندی مناسب اس یو مومن لرا چودی وجنی بل مسلمان مگر په خطا سره الا خطا الا لعلت الخطا مفعول له شو فی حال من الاحوال الا فی حال الخطا نو جرمانه سورا دا دی په دوانه آزاد ول او سر مسلمان وین غلام مسلمان با آزاد کی ځکه مسلمان فوجي کم کړه دی یو جنگي عسکري یې کړه دی کم کړه دی یو غلام دې سکی آزاد کین یو فوجي بس شي سیوا شي ودیه مسلمه الی اهله او هغه کور والے دردول دي نو هغه لري څه پیسې ورکی چې دا غي زړه لک تکور شي نو ودیه دو سزاګانې څخه شوې دو جرمونه کړو نو دو سزاګانې شوې ودیه مسلمه او جرمانه او دیت ته ورکړې شوی حواله کړې شوی هغه وارثانو د سزا مگر دا چې غي خیرات کی هغه وی موږ معاف کړل موږ ته نه نارو لکه دا گاډو والا چې قتلو کې نو دا خطا دی کنه ګاډي باندې یا په موټر سایکل له سړې مړ کو نو دا ټول خطا قدونه دي نو خلق په د باندې چې کمندونو دیت کیږي سلو خان پکېږي لزر دراهم دا چې کمندونو په د باندې کیږي تقریبا 30 لک پورې روپۍ چې کمندونو سره پاسه خو او شا کم او زیات وخت سره جوړیږي را جوړیږي پاکستانیانو دې کوم ترمیم کړي لاس لا کو تیرا کوزي کړي دایم چې کمندونو عاشری قانوني بدل کړي خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ځان قرآن سره نه برابرې اردا په داغه کې چې کمندونو په دې گاډو والا باندې په دې باندې چې کم دنو دا راضی دیت فام تو خلق ورته سکی معاف کی یا تنا پټای مټای دارو درمل هغه ته نوالی او نور پورا چې کم دنو جرمانه ته نه نالی دا جوړه خبره ده که شریعت ته فیصله راځي بیا ودیتن مکمل ور کوي فاین کار من قوم عدو لکم کوي دا چې کم دنو دا وجل شوی د داسې یو قام نه چې غي دشمنان تاسو او د مسلمانی ان دا مسلمانو خو د کافر په وطن کې سکیدو وسیدو او هغه چا په خطایا سکو مړ کو نو پیسې ونور کی زکه جنال تاسو د کافرانو مټه پیسې نشي مضبوط نشي البته دلته په وطن کې به یو غلام سکی آزاد کی فتاری و رقبت مؤمنہ فزاد اولی وصول مسلمان دی وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ او خود داسې یو قام نه چې تاسو دا غي په منځ کې نه جنگ واده نو بیا جرمانه ور کړی شوی دا حواله کړی شوی الله غتا زکه اوس ته خطر نشته هغه وزن نه تیاری او تحریر رقبت مؤمنه او ذال ول مسلمان فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين وینځه غلام نه ویلاوی کی بیا بس چل کیږي اوس د اقوام متحده قانون وینځي غلامان منسوخ کړی دي دا قانون جوړ کړی دی وی جنگي قیدی بنوي او ټول اسلامي ملکونو سره د اسقط کړی دی دا توغوت ته کنه اقوام متحده توغوت اکبر د دې نه زمانه نو چې واسه بار نشو یعنی یا خود سره غلام نشته ملاویږي نه یا شته خود سره پیسې نشته غلام خدان له 200 پاک لاک روپۍ غواړي انو دا چې کم دنو پیسې و سره نشته نو دواړو صورتون لور دي فمن لم یجد چا وس نه بریږي په غلام نو روجي دې دوه میاشتې پر لپسې بالکل پر لپسې کده ته وی د وجنه اوم چې کمنو روزه ما د کړه نو پیچه پیر بیا سره صرف که زنانا په بچی باندې اوختی او دا یقیني چې دا ما مړ کړی دی په باغې باندې دوه میاشتې روجي دي دوه میاشتې روجي چې کمندنو هغه پی دي پر لپسې او دا هغه چې کوم مخصوص بیماری ایام دي نو هغه پکې ماف دي توبه من الله توبه طرف د الله نه وکال الله ولمن حکیما او دی الله په یو حکمت والا او هغه چا چې وج مسلمان د قص کول کې خیر اده وکړي چې دغه مسلمان وجنم ډیر ته بیل نیغ نیغ کیږي اسلام اسلام راته زوتي دغه یو څه کومه وجنم نو د جهنم سزا د همیشندې کې شکته همیشه خود جهنم دی چې دې راته نیز نشيږي اسلام راته زوتی او ایمان راته زوتی نو دغه اسلام او ایمان بدی شي چې دا اسلام او ایمان بدی شي داغه په کوپر کې څه شک شو ایمان به کې دوړم نشته فجزاء جهنم زائد دوزخ همیشه وي پرې کې وغضب الله علیه او غصه الله د بده باندې دویمه سزا لا شو چې دی ول الله په غضب کې گرفتاری چې د ایمان د وجه مسلمان وجني او د اسلام د وجه مسلمان وجني نو دی ول الله په غضب کې همیشه سوي گرفتاری ولانه او لعنت کړل الله په زبانه دویمه سزا ده درېما او لعنت کړل الله په زبانه او تیار کړل الله د عذاب لوی زمون په وطن کې خصوص مسلمانان نه وجني کنه وعد له عذاب عظیما او تیار کړ الله در عذاب لوی دا څلور سزاګانې ولوي ایماندارو پنځم قانون ذکر کوي اصلاح النیه جنگ کوي jihad کوي نو د دې لپاره مکو چې پلان کې سره وځو ما او د تیلو پمپ دی هغه خو به را تپاتې شي کنه یا سره غټ گاډه دی دا گاډه خو به دیواله مګنه یا چې کمونو ور سره دا داوی دعوت والم غلط نیت باندې جنگ مکو اصلاح د خپل نیت څخه ایماندارو اذا ضربتم فی سبیل الله چې کله تاسو سفر کوئ د جهاد د پاره فی سبیل الله کنه د جهاد د پاره سفر کوئ فتبینون لټونه کوئ خو تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القائل لكم السلام او موای په هغه غچا کې چې هغه پیش کړی تاسو ته نه خد اسلام ویلو د لا اله الا الله نه خد اسلام دې د سکړه پیش کړه نو می وجنا دا ته مو آیا چې لست مؤمنا چې ایماندار نه ځکه احکام د شرع په ظاهر جاری کیږي احکام د شریعت په چا جاری کیږي په ظاهر باندې جاری کیږي نو بس په ظاهر باندې پړې ته د زړه د چاولو مالک نه بس دا ته وینو سیدا تابتغونا عرض الحیات الدنیا لټوي تاسو ایواز دې ژوند معمولی فایند الله مغانم کثیران والله سر دې غنیمتونه ډېر دا قرانګي وای تاسو په خوا ان تاسو هم د خلینا سرسری ایمان راوړو او الله دا هغه قبول کو نو بیا ورو ورو تاسو شو کوسو نو دا خلک اول دغه شانتي سرسری وي بیا زړه د شي کوسی ما به دروغ دروغ غنلا او د جانان مين رښتیا او رنځوري کړم دا خو سړی دروغ دروغ غني او خدای یې سکی رښتیا کی کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم الله احسانک بتا سبحان دی فتبینوا لټون کوي ان الله کان ما تعملون خبيرا یقینا الله دې پاو چې کوي تاسو خبردار لا استوی القائدون ترغیب ال الجهاد دا مطلب مې نه دی چې تاسو لاسونه ونی وي چې ګینی نو بس بالکل مطلب دا دی د قوانینو چې احتیاط کوي دا مقصد نه دی چې بس صرف چې کمونو بس نه کینا او ایس نه چې غلط سړی څه کما مړ کما نه ول جنگ کوا جنگ والو به جنگ برابر نه دي لا استوی القائدون ندی برابر اغناز د مسلمانانو نه غیر ول ضرر چې ندی د وزر والا شری وزر وتا نشته لکه موږ چې ناس یو ایسو زر راته نشته او بیغمه چې کمندنو ناس یو بڑا بیره او پناس تبان ډیره نو دا ندی برابر والمجاهدون او کسان چې jihad کوونکي دی بلار د الله کې په مالونو په بدنونو باندې مال لګي بدن لګي دا دواړه مجاهدین او اسی ناس دا سنری بے ضرر ناس دا برابر ندی فضل الله المجاهدین سم دی برابر نو بیان کوي ګور ناس دو قسم دي یو د عذر د وجه ناس دي او بل به عذر دي ناس دي بهر حال که په عذر ناس دي او که به عذر دي ناس دي خو مجاهد څه دي بهتر دي مجاهد او ناس برابر ندي خو چې کوم د عذر د وجه ناس دي نو دا غي او د مجاهدینو یو درجه فرق دی ځکه چې دا د عذر وجه ناس ته نو د الله اجازه هم ورکړل او د پزړه کې دین دا چې کزرو په نو زبسوي تلوي او دې که شل او کړون نه نو کلی کې ناشتي نو پړندو سترګو باندې وي الکه ته وېڅو کې او پلان کیا ته نه تل د خدای باندې وینو زما بسترګي روغې نه وینو تا به کتلی وي نو دې بل په غورم سکی ورکې په کورسای کې ناشته په شل خو نو بل ته داسې وګوري وای ته نه تل به غیرتا زما به د خپل روغې نه وینو تا به کتلی وي اذا نصحول الله ورسوله دا مطلب د په توبه کې چې دا چې بل دعوت کوي ورکی نو په د باندې د دو او د مجاهد یو درجه فرق دی هغه jihad کوي او دی نه کوي نو دی یو درجه فرق دی خو چې کوم به عذر سره ناشته اس به سناسته دا غو د مجاهد تو بهای درجی دی نو دومره ډیره درجو فرق دی چې څو وای لکه چې یو پس مګناستی او بل پسی پاسمان دوره فرق دی ځکه قران دوه ټکی راوړي دي یوې درجاتون نه وړي او بلې درجاتون نه وړي فضل الله المجاهدین ورکړي دی الله رب عزت مجاهدین jihad کوونکی ځان کا په مالونو په بدنونو باندې چې مال او بدن دواړه لګي علل قائدین په ناس باندې د وزر د وجه دلته غناس چې د وزر د وجه سړي درجه په یو درجه باندې او هر یو چې نو وعده کړل سره الله د جنت یعنی دا چې د عذر د وجنات ته دی به الله جنت ته کوي بوزي وفضل الله المجاهدین او ورکړي دی الله رب العزت وفضل الله المجاهدین ورکړي دی الله رب العزت جهاد کوم کی علی القائدین اجر عظیما فاسنا صبانی چې به عذر ناشتي اجر عظیمه فاجر لوی باندې درجات منو درجی دې طرف د الله نه درجات منو درجی دې ډیر درجی دې هغه درجی سری سورۃ توبه 120 کې بیان کړی دي ما کان المؤمنون لینفروا تلک صبر کا وګڼه دوستان او چې قران مجید خلاص شي بیا خلک سوال کوي چې څه اشکال پاتې شوی دا خو یو مجلس دی درجات منه او مغفرتان درجی دی درجی منه د الله طرفا او مغفرتان سوره توبه یو سل شلم کې درجات ذکر کړی دي او مغفرتان او بخنا او رحمه مهرباني او دی الله بخون کې مهربان او جهاد لنزي کور نه پریږدي چې جهاد لته شي ځکه جهاد بغیر د هجرت نه نه کیږي نو وځي نه جهاد لا نو هغه ته زور نه کوي چې ته په ځان ټوکو ظلم کو او پته ویو لګي ان الذين توفاهم الملائکه یقینا کسان چې ساونه اخلي د دینه فرشته په داسې حال کې چې زیاته کوونکی په خپل ځان باندې د کافر په وطن کې اوسيږي فيما كنتم نوکروي قالو دی وته کنا مستضعفين في الارض مونږ لای کمزوري غزنی شیو په ځمکه کې مونږ ته بخل کو کمزوري به غیرت وي قالو نور ته وای الم تکون عبد الله واسیا آینه اوس مکه الله فراخه چې په دغه قضای کې د خلو تړلې و او وینا د نو شو کولې وی چې مونږ کمزوري او په سر می ډان پروتو نو زمکه الله لګو بل ځای باندې خدای حق ته کړو بیان کړو او هغه ځای باندې چې کمونو بیان کړو او طلب وی جهاد باندې کړو آیا نو از مکه دا الله پراخه چې تاسو هجرت کړو چې کمونو پاره کې فتو اجر فیها فاولای کما وام جهنم نزا خلق چې زائد دې دوزخ دا یا سونه بیا تفسیرونو ګورا اقوال او تفسیرونو خو ډیر زیات دي خو موږ په حل لفظي ترجمه او خلاصي په موټ کیو الا المستضعفين من اولئك موام جهنم دا خلق چې زائد دوزخ فساد مسویرا فزاد ورته دي الا المستضعفين من الرجال مگر هغه یقیني کمزوري ګڼل شي یا واسه جزان ته کمزوري شي مونږ نه یو کنه هڅه خورو غرمټ خو برابر هیڅ ضرورت نشته هغه هغه ځان ته کمزوري وي او بل یقیني چې خدای وته سوی کمزوري الا المستضعفين مگر کمزوري ګڼل شوی د نارینه او زنانو او د ماشومانو نه لا استطيعون هلا چې دوی وس نه بریږي په تدبیر باندې چل ول نه ورځي چې د دار هر د کافرانو د وطن نه بويزا څنګه کوم پاسپورت په څنګه کوم خفیه لار ورته معلومه نه دا کسان ورته نه معلوم چې په کوم طریقه باندې نه وځم نو دا یقیني معذور دي لا ستیون حیلتن دې وس نه بریږي د چل کولو فلا ستون سبیلا او دې څه کم نو لار نو نو نمو می دی لار لار ورته هم نه معلوم دا خلک کې دې شي الله معافي وکړي نه په الله سواجب نه خو کې دې شي دې تاسو کې معافي وکړي او دی الله معافی کون کې او بخون کې ومن یهاجر فی سبیل الله شپږم حکم ترغیب ال هجرت جهاد بغیر د هجرت نه کیږي دا کور کله او پر خودل غواړي کته وای چې یاره جی ما په دې کوڅو کې خړپوز کړی او چې لوګون ته کې مې پښپا بهر راشي کنه قسم په خدای مازیګرنه د کلی مې پړ راوريږي او چې په خدای یقینو که کده په هر پاتې کې دوی ما اده ما خام خړ را خوريږي یې رجب زړه مې روانيږي چې کنه خړ مې روانيږي او دا او په کور مې او په کلی مې او په ملک او په وطن مې نو کله دین خدمت ته وکړو دغه ته دغه زنو ومن يهاجر في سبيل الله فيو کلی وطن پورې بزړو نه تړي ومن يهاجر في سبيل الله او دا درو خبره ده چې حب الوطن من الايمان اول حديث دا تعبیر درو خبره ده حدیث ته حب الوطن من الايمان طالبان به کوم دا خبرو کی چې وتوي زیارت راځوي کور ته دوی حب الوطن من الايمان کنه هغه الوطن مراد جنت ته هغه د مسلمانانو اصل وطن دی او دا د صوفیه کرامو خبره ده حدیث هم نه دی هغه وی حب الوطن من الايمان جنت سره مینا کول دا د ایمان نه خدا نو د جنت د پاره خپل وطن قربانای ملک به قربانای خوره به قربانای د خړکوس او کوسه به قربانای ومن يهاجر في سبيل الله قد دوبه وزشي يرجي خزه موي اول چې سلور میاشتو لذي دا سړی نوم لیکل د سلور میاشتو تبلیغ کې دي خو سړی لراشي په سر دا ماړه واړه کتري ماشومان چاته پری دي دا خوشي ځای کې ریکورډ جوړ کړل اته اوس کومونو سلور میاشتو تبلیغ کې دي عقل د جهادي وي چې جهاد لازم بس خو به په سر راځي بزان باندې یا رو رو کا شوندا ورته کوم مولا دا چلو خو یا الله دې مولا کرا ان تندر دا زمان زما سړی روان کو زما سړی صفا کو خدای دې غر کی الله دې صفا کی سړی را روان کړی دې ادا خیری وی روجی به دې مولا پسینی وی چې دا چې کمنو زما سړی روان کړی صفا کړی دې کله جهاد دې واغست جهاد لازم نو بس دا جړاو یم ګولاوی او کچرته کی وی چې خدی مبارک شه رور دی را لوي زو کړه او دوبه وی زدا او بس آسان کار دی کې خیری او بس ټیکټ پاله مازما وی الله دی تعالی ډیر څه درکینو مونږ به لته غټ واړو خدای دې روغ جوړ گزارا والا روغ جوړ گزارا هغه له وتاسو باتوري چې سوایا ما نیغه چې کمندنو ناس دی او بس سید او میک اپ هم کړی زمان الک نن سو دوبای ته دی اماله به جوړ راړي اماله به دار راړي اماله به دار راړي دا دا زمون حال نه دا زمون حال نه بل چانا دا چا دا زمون خپل نه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا او چا چې هجرت کو کور پرې خود په دین د الله کې د دوبه د روپو د پاره نه روپو د پاره او د نور څه د پاره نه فی سبیل الله دا الله د پاره کور پرې خود ډیر ګران کار دی فی سبیل الله یجد تر د مراغمن کثیرا بیا بومی د سره دا غوی چې هلته بیا سخرو ما دلته خو یې مونږه سیټینګ میټینګ سره برابر دی وړو کې غونډه کې پټه دی او یو وړو کې دکانګې دی او دا سوړه غونډه امامتی دا سره او بس کار مار څه دی وصا فراقی ومن یخرج من بیتی مهاجرن لله او اسوک چې و د خپل کورنا هجرت کوونکې له الله لپاره او پیغمبر لپاره ثم یدرک الموت بیا را لاندې کدل امر یعنی په لار کې څه شو مړ شو په خپل مرګ مړ شو دا دې سړی نه وای چې وای د کور او مو ته ول ته مو نه رسید هاي نه دنیا او تسمه ملاو شو نو ته شو آخرت ملاو شو الله وی فقط وقع اجره علل یقینا پریوت شاجر د په الله باندې او دی الله حکم کې مهربان وایذا ضربتم هم هغه چې کمنو حکم ذکر کوي د مانزه په سفر کې خامغه چې سفر کوي انو منځ به کمدنو کول غواړي ځکه دې مو سره وستا ځړسي مضبوطی نو د مون سټی نشته نو کدی ته وګوره چې موز دومره اهم دی چې د جهاد په سفر کې روان قوم به مونږو کای او کدی ته وګوري چې جهاد دومره اهم دی چې مونږ نیمګړی خو په جهاد پرې نه دی ګوري پوه شو جوړه چې مونږ سکا نیمګړی کا خو جهاد پرې نه دی ګوري جهاد د مونږ په حالت کې جهاد کوي چې وسله د سره خمه زیدارا نو ولاړی ته کمن خو مسکی چې کمن وسله ساته وایذا ضربتم فی الارض هر کله چې تاسو سفر کوئ په ځما کې نشته په تاسو باندې څه ګنا تاسو کم کې تاسو د مانځنا مول نه کم کوي لکه څلور رکعاتي د موږ دوه رکعاتي دی کوي او سنت په کې څه کم نه پاتې کوي اس ګنا در باندې نشته ده ان خفتم دا چې سفر فاصله ای کله سفر فاصله نی او په جهاد کې نو صورتونه لندن ډوایا کثر باندې بیا ما مالو کړم او هر کله چې ته بده کې نو دراو دی لره مونږ یعنی تو ول امامتی وکا نو د دریږي اورډل د دینا سرستا او واجب ځان سره خپل وصلې په مونږ کې د ځان سره واخلي وصلې واخلي نو هر کله چې سجده وکي یو رکعت وکي نو فل یکونو من ورائکم شید دې ستادر تاسو نه دې دې شاد چې کوم نو دريږي پیرې ته دې دريږي او بل راشي چې کوم پیرت پیرې ته ولاړه وانه غري مونږ شي ودریږي والتا د طائفتن اخرى او راضی شیا بلډلا چې مونږ نه وکړن مونږ دیو کی سرستانا ولی اخذو حضرهم او والی خلی خپل سامان د بچاو وصلی دې دې دواړه والی ځکه ولنو وخت چې کمندونو کافران نو خبر او دې دوی مخکې شو خبر شنو ځان سره حضر بچاو والی او وصلهم ود الذين كفروا واړیا کسان چې کار کړل لو تغفلون عن صلاتكم دا چې غافل کړي تاسو لره د وسلو تاسو نه وان تیاتکم او د سامان تاسو نه فیملون علیکم ملت واحده نو حمله وکړي پتا سبحانه حمله یوا نو دا شانتي په ګټي وجه کمدن وټړي او سپي ودا پسې کی را پریری خدای دې غر کې وي چې کمنو وي دا خلک دې خدای غر کې وي ګټې تړلې دي او سپي سګړي دي را پریخلې دي دا کشان دې وصلونه ول اخلاص کی او سپي ور پسې را پریری فیملون علیکم میلتا واحدا ولا جنا علیکم چې ګنا بتا سبحان دي ان کان بكم ازم مترن کوي بتا سبحان تکلیف د باران یا ای تاسو نه جوړا چې پورا وصلې ځان سره سکی اوچته کې نو دا ګناه نشته چې کېږي تاسو وسلې خپل او خذو حذرکم او واخلې چې کوم سامان نه بچاو ډال مال بیا هم ځان سره ساتي ان الله یقین الله چې تیار کړل کافرانو لپاره عذاب شرمون کې فایذا قضیتم الصلاه هر کله چې تاسو پوره کې مزران یاد کې الله لپاره قیام او قعود په ولاړ باندې او پناستا او پاړکونو باندې نو هر کله چې خو مطمئن شوي یعنی یاره ختم شو نو وفاقی مصلاتا تاسو کمنو دروي مزلرا یقینا مسجده د په مؤمنانو باندې کتاب موقوتا لیک په وخت مقرر باندې لیک وخت مقرر باندې په مقرر وخت لیکل شوی دی دا نه چې ما سلطانه غو چې کمنو د ماقامه غي سره کوي یا د ماقامه د ما سلطانه غي سره کوي هغه د حالت د احرام ځان له خصوصیات دي کتاب موقوتا ولا تهینو فی ابتغاء القوم تشجیع مؤمنانو ته چې سستی ګما بهادر شه سستی مکوې پلاټونه دا قوم کې وګرځو اور پسې ګټ اور پسې وګوره دا ورو شاته وګوره او په بیسونو اور پسې دن نه ورشه کتوای چر مستړي شو زخمیان یو نو کتا زخمیان یقینا دې یقلمونا زخمیان دي لکه څنګه تاسو زخمیان تا په زخم د الله نه د ثواب امید شته او د غي سمید نشته او بیا سره د زخمونو نکلک ولاړ دی او ته نو درېږي پتر جونا من الله ما لا يرجون او يرجون او تاسو امید لرئ د الله نه دا غسو چې دین لري او دی الله په یو حکمت والا ان انزلنا الیک الكتاب اتم قانون جهاد دیو کو اصول باندې جهاد کو ملک فتح شو نو څوک کوم قانون نافذ کړي کمیونیزم او دارنګ چې کمندنو جمهوریت دیموکراسي او برتانوي کوټ سی والله تاجرات هندو پاکستان سب کې اوس نافذ کړي ان انزلنا الیک الكتاب بیان القانون بعد فتح البلاد قانون چې کمنو ذکر کوي پس د فتح کولو د علاقونه دا نه چې ملک دی واغست او پاره کې حق دلار بیکاره نظام دی د هندوانو یو نظام او د پاکستانیانو یو نظام نو فرق څه پاتې شو ته په څه باندې چې کمنو جشن ازادي مناوای ته خلا د هغه په شان دي غلامي نشد ای ملک از افران آزاد قانون و هنوز همچنو افران گستم دا ملک د فرنګیانو نه آزاد نه دی چې لا تر اوسه پورې په دې کې چې کمنو قانون نه چاره د فرنګیانو نو قانون بل الله بیا ان انزلنا الیک الكتاب یقینا نازل کړم تا د کتاب بل حق د پاره د افکار کولو لتا کوم بیان الناس د اجته فیصلو کې په میاں د خلکو کې فاغ قانون باندې اراک الله چې خودلې تا تعالی نبی علیہ السلام تعالی رب العزت دیموکراسي جمهوریت نو خودلې هغه تعالی قران خودلې دا قران د فیصلی کتاب دی دا د قانون کتاب دی تو نه میدانی کې آئینه سوچیز زیر گردو سر تمکینه سوچیز تا ته پته نشته چې ستا آئین او ستا قانون سره دا قران کریم ستا قانون دی کنه ولا تکل الخائنین خصیما او مکه گا د خیانتګرو طرفدار خیانتګرو طرف ته چې کمنو مکه گا واستغفر الله بخنو غواړه د الله نه چې زړه دې کولاوي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې یو منافق او تعیمه ابن ابیرق نو هغه د یو مسلمان مخلص نقلا کړی و کاورګران شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې یو محلیو دواړه د کلی نه لګ بهر اوسېدل ان چې نبی علیہ السلام به وی jihad نو دا مخلص په بس نی غلاړ وي بس دی jihad روان نه نیغ به روانو دا هغه منافق باندې به ختمول کاغه به دا باندې کول چې ما ته پته نو او یا چې ما سره څه شي نو دا هغه باندې به څه شي ختم شي دې منافق دې غوړ د نیغ نیغ کیږي دا د تر سدي د قرار چې به دې نیغ رواني هر وخت منافق معلومات وکړو نو هغه کرے یو زراوا یو ور کرے توروا او یو لګ ور کرے وړو یو بوجه وړو ور کرے منافق وي خان دا دې په دې مخته نو شپې ګوټو کو او هغه ته پټ کړل ګوټو کو هغه د وړو بوجه ته نه پټ کړ او زغره ته نه راوغستله نازغره خو د اوسپنی ناغه غبوجه سورې کړی دا خوشپو ته دوره پته نه لګېدلی او بوجه ځان په سنارای پرامکا کړی دا لکه چونه چې په غل پسې وای نه اور پسې داسې کړی و نو چې د راغله د خپل داسې سزمن د پر راغله چې داسې کتلی دي او دا څه کافر وشو دا په ما پسې نه کړه اوس کروانو منوخ کړي ایا به را باندې سار بانګونه څه کړی ویلی خوا کې او خيارته او کړه یو يهودي کرای کې خدا ودا مانت ته د مال ځان سره کېدا اوس د شپې ستړې باندې شمړلې يهودي ته څه پتا وا هغه چې کمنو کور کې خو مسلمان موحد ته سار را پاتې درې مجاهد کچلي دي ګوټ والے شي دي چې په ګوټ بار شوی دی انو دا نه غنه خطلې دا نه غنه خطلا تلې دا بازار شنور په تلې تلې ډز يهودي کرا تلې دا نه کچا کړل يهوديونی وو وي تا زما دغه پټ کړی دي وړو ویرال پټ کړی غره ویرال پټ کړی دا يهودي ما پټ کړی نه دا دي بیګا پلان کې سړی چې کوم امانت راوړل دي مونږ راته کړی دي یې خره زه ته نور نیم خبر او ته باندې باندې نشته متا سره مونږ ته شر ظاهر ګوري نبی علیہ السلام ته راپورټ کو نبی علیہ السلام يهودي مراو ته توعیمه بن وبیرت هغه مراو ته منافق ته راشه څنګه چللې منافق ورنه پر په خدای قسم ما څه پته را موږ له پکې راوړل د دغه زویا خلا لري کړي اوس پکې موږ راولې ادا منافق يهودي باندې بیر سور کیږي را سور کیږي او چې او نبی عليه السلام ته بیل وی چې زمونږ دي نبی عليه السلام يهودي ته وګوره دا خبره خلک نه کوي دا تا سره غلا مونتل شوی دا سامان تا چا سره دی تا سره دی تا سره څه گواهان شته چې دا د ما سره صحیح خدا امانت یې خدا نه سره گواهان چته ا منافق بچوي نه دی چې نبی رسول الله ته قسم کوي غو په یو رپورټ باندې زماره په زوال زیر په په په په غړندې غړندې پالي پالي قران هغه ته قران سي منافق ته قران سي هغه قران ته داسې نیک ناس چې تیار چمتو بوته انو نبی علیہ السلام اراده وکړه چې د يهودین لاس ته کی کټ کی اسمان نو هیرالا پیدا نه داس مکو کنه دا مکو تحقیق کا دا د منافق را می توپ کړل دا چلے کړل معلومه شو نبی علیہ السلام عالم الغیب عالم الغیب نه دی چې سو ته الله رب العزت نو ویلی نو هغه ته پتا نه ولګېدلی او حدیثو کې او روایتو کې تفاسیر لیکي چې نبی رسول الله تکل کړو چې د يهودین الله تکو کټ کو ځکه غلا ده تر څه شوی دا ثابت شوی دا او خامخا چې خبرې کې دي نو دا منافق خو ظاهر کې مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلاص تر دې وخت پورې دا پته نه و چې دا شی څه دی منافق دی دا قسم ګړه کې غرب ته وباسي او ما چې کمنو نه کړې خلا يهودي ته هم نبی علیہ السلام وخت په زور نه وکړ چې ګوره په خپل اخلاص کړه وکړه یا به د نور مسلمانانو خبرې وکړي خلا دې وکړه يهودي اوس په مسلمان څه کوي راړای اوس چې ما سره پلان کې صحیح خلا امانت الله رب العزت نبی علیہ السلام ته ولا تکل الخائنین خصیما د خیانتګرو طرفداری مکوا وکیل ته چې خپتای چې دا سړی پړ دی او دی ولا بیا هم دلیلونه وي نو د خیانتګر طرفدار نه دی په پاکستان کې د نیمه نه زیات وکالت په دې بل طریقه کېږي کې نه کېږي د دغه پیسې غستلوم حرام دي دغه وکالت هم څه دی حرام دي که صحیح چې د تپته راځي وړ دی او بیا چې کمنو داغه لپاره وکالت کین نو څه جواز دي شته خدا د دې اړو جواز نشته ولا تکل الخائنین خصیما او نس مکیگا د خیانت ګرد پار طرفدار واستغفر الله بخنو غړ د الله نه یقینا الله ری بخون کې مهربان طرفداری مکو او جګړه مکو دار کسانو د طرف نه چې هغه خیانت کړي د خپل ځانونو ان الله یقینا الله تعالی لا يحب من الکدا سرا چې هغه خیانتګر او امانتدار خیانتګر او سیما او ګناګار یستفون من الناس دی ځان پټي د خلقونه ا منافق د خلقونه ځان سکی چې غلاګر را تاسو کو نه وي ونه شي پټي دی د چانا دا الله نه او هغه الله سره د دین دی اسپاو کی چې دی جرګي کې په هغه سوانه لا ارزا چې نیو خوخ د الله د وینا نه دا الله نه خوخ او دی پټي دی وای جرګي پکې د منافق هغه ټبر والا یادې او د الله پاک چې د یکی راګیرون کې هان تم خبردار تاسو داسي چې جادل تمانم چې تاسو جګړه کوي د دینه باسونه کوي د دې د طرف نه پلی ژوند معمولی کې نو څوک به طرفداریو کې د الله رب العزت د جګړو کې د الله سره ان هم د دې په مقابله کې پر ورځ قیامت اما یکون علیهم وکیلا یا سوک شي د دې باره کې ذمہ وار ته زمانه اخلاص کی ومن يعمل سوءا ترغيب توبه تا چا عمل کو بعد او یظلم نفسه یا زیاته کو خپل ځان باندې ثم استغفر الله به بخنو خپل الله نه یجد الله غفور الرحیم او بوم الله را بخون کې مهربان ومن یکسب اسمان چې توبه نو باسي نو اخر سبق کوي وبالغ په د باندې کنه وبالغ نو چا چوک ګنا نو دزا کسب د شین دی په خپل ځان نه وبال بدلې او دی الله په حکمت والا او مې یک سب خطیاتن او چا چوک یو ګنا او اسمان وړو کې ګنا یا غټ خطیاتن و خطای سره کو یا د قصد او کو یا خطیاتن چې دته نقصان او اسمان چې بل تاسو ثم يرمي به بريا بیا چې کمندنو وې تپی دی لرا اولی په دې باندې او تو متی کې تور لګې په دې باندې بریان په یون بی ګنا باندې په بی ګنا باندې اولی فقط استعمال بهتان او اسم مبینا یقینا اوچت د تور تومت او ګنا صاحب ولولا فضل الله نعمت الله په نبی علیہ السلام کنو فضل الله الله په صاحبانو مهرباني داغو لهم طائفه منهم خامخه یا مضبوط تا کال کړو یا وډل د دینا ایو ذلو کا دا چې خطا کی تعالی را د نافذ کولو د حکم د الله نه فما یذلون الا انفسهم او نشي خطا کوله مو گمراه کوله مگر خپل ځانونه او تعالی زر نشي در کوله معمولی وانزل الله نعمت د الله ذکر کوي الله قانون درکړو بیا بل طرف رواني نازل کړی دی الله په تا باندې کتاب او حکمت وعلم کما لم تكن تعلم او پوهه درکړی تعالی د هغه حکم او د هغه احکاماتو چې تنه کوی دی باغې باندې ما لم تكن تعلم د دې علم د ماکان او ما یکون نه مراد علم د حلال او د حرام مراد دی او بل ما لم تكن تعلم علم د اصلاح د معاشره مراد دی او درې ما لم تكن تعلم دا غل مراد دی چې دا غل تا ته معلوم نو خو الله رب العزت ته غل سکو وکانا فضل الله علیک عظیما او د فضل الله الله پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم پدې کې زورن ورکی هغه خلکو ته چې هغه د الله د قانون مقابله کې جرګي کې میټینګونه کوي او اسمبلی پاس کوي او ترغیب ورکړي چې میټینګ او جرګه هغه به تر دي چې د الله د دین د پاره وي د الله د دین د پاره وي د دې د پاره جرګه وکړي منافقانه جرګه مکوي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته سخیر ډیر په جرګو دي کې مگر هغه چا هغه څوک چې حکم کوي په خیراتونو باندې شهر په جهاد باندې او دارنګ چې کمنو په توحید او په سنت مالو لګوي او معروف یاد نه کای چې موږ ته خلق را بلی زکات ته خراب را بلی درس قران ته خلق را بلی jihad ته خلق را بلی د دې لپاره میټینګونه کوي مشورې کوي شوراګانې کوي او اصلاح بین الناس یا اصلاحی کمیټه دا یا چې کومو جوړ را اوسلو لپاره په مل د خلکو کې چې د خلکو مینس کې و جوړه چې کومو آسنګ راولو او اصلاح بین الناس په ما یو کې چې دا پلان کې د توحید او سنت نه اوخته دی یا جګړه کړی دا دې به واپس څنګه راولو په ما یفعل ذلک او چا چې دا کار د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله نه د پاره د وټونو حاصلولو فسوف نوتی اجر نظیما نظر دا چور وکم دل راجر لوی په ما یو شاک رسولا او زورنه چې کمدن ور کوي زورن ورکی هغه چاته چې هغه قرآنی قانون او پیغمبر والار پریدي او په بل طرف روان شي و مې یشاد ذکر رسولا او څوک چې مخالفت یو کړي پیغمبر بیم بعد ما تبین له الهدى فاز دینا چې کار شوی د هدایت وای سبي غیر سبیل المؤمنین او روان شي په الله ربانه علاوه لار د مؤمنانو نه وای سبي تابعداري کې علاوه لار د مؤمنانو المؤمنین صحابه کرام دي شاغی چې کم دنو هغه رڼا حاصله کړې و هغه د غیر لارې حاصله کړې و پرانا دی ایمان پرانا دی ایمان کملار حاصله کړې و نو اجماع صحابه کرامو حجت ته صحابه کرام اجماع حجت ته غیر مقلدین سره مین مسله مرکزی مسله اختلافی چې دا نو هغه دا ده چې هغه اجماع صحابه او حجت نه وي خو صاف ویل نشي او بوسلان دی وبوزي صفا نشي ویلې چې اجماع صحابه او حجت نه لري ځکه ډیر په خرابيږي خو نور اجماع صحابه ته حجت نه وي ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى واغړو مونږ دلرا په طرف چې واوړې دو او ډډو زو کوم او بس زو مونږ دلرا په دوزخ باندې پتا مسیرا قد زاده زوټلو ان الله لا يغفر يشرك به دا بیا زورن ورکی په شرک باندې مخ کیول کتل چې اتم حکم ذکر کو چې قانون بلا الله چې الله قانون پریږدي او د بل چا قانون را لي دا څه شی دی شرک ته او دا ګناه الله نه معاف کوي دا الله رب العزت نه معاف کوي نو ځکه چې کم دنو مسله راوړله د زم د شرک مکه یاد کیوی او من یشاقق الرسول د ټول نه لوی مخالفت یا د پیغمبر صدا شرک کول څه کول شرک کول ملک د دې لپاره سميږي جهاد د دې لپاره کیږي چې شرک د دنیا نه شي ختم شي حتا لا تکونه فتنه د دې وجنه د شرک مذمت دې ځای کې راوړو یقینا الله نبقي دا چې صدر جوړ کړی چې دا سره ويغفر ما دون ذالک او بقیا را چې لاوه دې نه دي د فردا غچا چې را دی کی ومن یشرک بالله آجا چې صدا شرک د الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا د خطا شو په خطا لري باندې ان یدون من دون الا اناسا قباحت شرک نرا بلی دی دل امیانو ته خبره وا وی فقد ضل ضلالا بعیدا امی گمراه کیږي ځکه هغه دلیلونه نه جوړي الته چې کمنو مولانو ته هغه دلیلونه جوړولو نو دا بیسا اناسا مواتا بیسا سوزونه را مدد کوي هغه خو چې کمړ شوی دی او خور دی جهان نه تللی دی دا غي دی دنیا سره تعلق پاتې دویم الا اناسا مگر کمزور مخلوق زګه خزي دا چې کمزورو مخلوق کې کمزور هو الا اناسا مگر قدر آمدد کوي یعنی کمزور مخلوق دریم الا اناسا مگر هغه من جوران امین جورانو کې هغه سره و من جور او جنای پیرای بو نو هغه مدد کوي او بل دا مو چې بوتان به د خود په شکل جوړ کړیو او بل قبرونو سره معاملوم د چا کوي د خود شال وته کوي اچي نو بابا هو چې په ژوند شال نو مسر کړي اپ مړونی وته دي ساچي شال او شلیدلی دوپټه چې د خزې دوپټه وشلېږي ناغه د کبر خزې له سکی وړي او لکه د خزو په شان دی په پلیټونو په پرچونو باندې مینی چې کور پرچ پرچ مات شي یا پیاله مات شي یا پلیټ شي ما چی نه بابا لوري او روغ نه روغ نه هغه چې کمنو حالتا وړي حالتا ما دوخي پک دي لکه د خود په شانتي معاملې و سره ټوله کینو ځکه وی الا وایدونا الا شیطان مریدا نرا مدد کې دې مگر شیطان سرکشا ځکه دا اصل و ته چا خود لري ولو ذلنهم او خام خازم گمراه کم دی لرا گمراه کوم مې یعنی لار وځ غلطوم د دین لار نو په بل اوړي ولو منینهم او خامخا ارمانونو کې واچوم دی لرا او بشی پټی کې باندې کیږي ټول کار د شیطان په سره باندې په او بشی باندې هر یو سړی ایسو کوم داسې دي چې داغه په زړه کې دا داعیه نه راځي دا د هر چا په زړه کې راځي چې زه د ګناهونو نه توبه وباسم او د هر چا په زړه کې دا راځي چې زمانه کمل خوښ دی هر مسلمان په زړه کې دا راځي خو شیطان ته وي اوبا شي ولته خلاله کې تو خلالکی په دې وبشټ کې باندې خرابې او بشټ کې باندې د دې وجه نه چې کم نه کار ته اراده را لاله انو فورا نه کوا پته نه لګي چې رستو بیا اراده کیږي او بیا اراده بیا پته نه لګي رستو نو چې بس مقراله مدرسې نه وباسه شیطان دا کار کوي پار باندې کې واشو وبل شي دا خلا تعالی کې او دا خلا اورېګا او استاګیره تورا بیا چې لګون ته کې سپینې شینو بیا چې بیا هم پینې پری دي بیا به تخلص سوی بابا وي اورېګا چې لګون ته کې دا غشین بیا به پری دي اورېګا او بشي دا دا ولو من انهم خام خار مانو کې واشو دی لرا اردوګانو کې او مړه مونږ ایمان نه وړل جنت زمونږ ځای نور په جنت ته سوق دی او دوزخ له بشان نړي دي کنه ټول دا دار باندې تمناګانی ولا من انهم ارمان کې واچوم دی لرا ولا امرنهم او خامخا حکم کوم دی تا فلیو بس کن اذان الانام نو خامخا مصیبت کم دنو هغه غوګونه د چار پایانو وګ به ولا اوس کوی دا فلانی بابا پنوم مانو څه بدل غیر الله کوي فلا امرنهم او خامخا حکم کوم دیتا فلا یغیرن خلق الله نو خامخا دی په بدلی پیدا وخت الله څه مطلب خلق الله پیدایش د الله او بدلی ان الله مخلوق پیدا کړی دی به تن الہ جوړی نور اوس په مې الله څخه پیدا کړی مخلوق او دې څه جوړي الہ جوړي بابا پیغمبر ولی فرشتہ الله مخلوق پیدا کړل دې څنګه خدایان څه کوي دویم خامخا بندې باندې پیدا وخت الله ساروی با الله رب العزت حلال کړي او دې وې دا د پیر بابا په نوم نه په ما سره حرام پزان به حرامي درې کنه مال الکانو په شان دي سر جوړ کا نو دا بزان ته الک وي ځان به الک کوي او الک په وي نای تا چې په ولټه چاړې وخرای چې بالکل پکې لګ پاتې نشي ځوام چې د مخ ملک دي چې نه کو په شان دي پوس پوسي نو خبري نو دې بازار کې کمندونو د چا په شان دي جوړي د جنکو په شان دي فلا یغیرن او اوس په بل شان د ټیډي غونډه کې جامې څه شوې دي راوتی دي تنګې تنګې جامې دي او هغه چې ګندنو تنګې پینسي دي وګړي کمیسونه واچول لکانو د خوځو پیزارونه نو دا چې ګندنو او دغه پر جدا یو سور دی بس آجو کړه اکل لکانو دې لاکټي څه کړی لیدلی به تاسو لاکټي څه کړی اچولي او د خیر سره به کې دربړ بنگړي راوتی دي د ربړ بنگړي په ګاله کانو کې کړی دي انو خوان خو سره کوي کنه انو دې موي دا چې موږ سره سوکي خوان دوی خو د خوان د پاره دی نو خوان د پاره میرمنې وي نو دې وې چې زوم لګا میرمن مې خوش کیږي نه فلا یغیرنا خلق الله بل معنا خلق پیدائش د الله دین د الله لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل بخلق الله فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فلا يغيرن خلق الله خامخا بدلی بدی قانون د الله نشا د الله رب عزت قانون به بدلی ناغي په ځای به کمندرو دیموکراسي او جمهوریت څخه کمندرو نافذ کړي یا رای دی لرا دا شیطان ولا یری کدا الله قانون دی نافذ کو یا دا پلان کې نه کې کار کو نو غرق پشي پوجان به اوچت کی جیل د بری واچي او یا وچ کمنو امریکا در باندې بمباریو کی او ملک پچ کمنو هغه د اقوام متحده نو باسي وایو منیم اور مانو ازوګانو کې واچي دی اچي دی لرا او وعده نه کوي سره شیطان مگر تشددو کې والذین آمنو او کسان چې مان راړو عمل وکړي سندخلهم جناتن زر یقینا چې دنه وکم دی را باغونو ته چې بېګي بلانه دونه داغه نه ولې همیشه به دې کې همیشه وعد الله حق قالو تعالی بالکل کرا ومن ازق من الله قیلا او څوک زیات رښتینه الله نه بیان کې لیس بیامانیکم اصول لواوري د کامیابی اصول د کامیابی ایمان او نیک عمل له اصول د کامیابی تشه چې کمنو ارزوګان نه دي لیس بیمانیکم نشته د خلاصون په ارمانونو تاسو باندې چې وایره بس صبح جنت تاسو به جنت تا او نه پار زوګانو د اهل کتاب باندې قانون داري ما يعمل سو يجزبي آتا چمل کنا کارا ناکار عمل له پیجن چې د قوانینو نه خلاف ملکم جوړي او کور بغیر د قوانینو نه سکی جوړي نو چا چې عمل کو بعد سزا ور کول شي دلاره په دې باندې او بیا بنمومی د ځان د پاره او بنمومی د ځان د پاره بيد الله نه سوګ دوس ولا نه سیرا نه سوګ بچ کوونکې دا عقیده په مسله کې هم راوړو اتبع ملت ابراهیم حنیفا د معاشری په مسله کې مرړل فمن احسنو دینا ممن اسلم وجهه لله مطلب دا دی لکه څنګه چې عقیده کې د ابراهیم تابعداري ضروری و نو په قانون کې د ابراهیم تابعداري صدا ضروری ځکه خو اقبال وي یہ دور اپنی ابراہیم کی تلاش میں ہے سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ومن احسن دینا او څوک د زیات خستا په قانون کې دا غچانا چې وس بار خپل ځان الله تا او دی ویني کې کوم کې او تابعداري کړه د سور د ابراهيم چې بالکل یو الله او استغفر الله ابراهيم خلیلا او جوړ کړه الله ابراهيم لا یار ابراهيم د الله دوستو واستغفر الله ابراهيم خلیلا او جوړ کړه الله ابراهيم له دوستو ولله ما فی السماوات اطاعت د الله او قانون د الله څخه پکار دی چې همکن بی وحی او رحمدان بی وحی تصرف داغه دی او اختیار داغه دی نو چې هر څه کوون کې هغه دی او بار څه کوي دن کې هغه دی قانون به صرف د چای دا الله ای تکوینی امور ذکر اورل ولله ما فی السماوات خاص کې واز الله لکه اج په اسمانو کې اج وزما کې وکان الله بكل شيء محيطا او دی الله پاک سبحانه راګیرون کې وایا سب دونه نهم حکم ذکر کړي تا ته مرز دواړ ویسو دا سه بنیادی تی کې بکې راوړي چې هغه پاتې دي د اولنۍ حصے نه دا اولنۍ حصے په زونو حکومت باندې رڼایي شي او وضاحت کوي التا ولنه حکم د حفظ د حفاظت د مالونو د یتیمانانو او د نفسونو د چا یتیمانانو جنکو دا دویم حکم نو پاولنی حکم لک تنویر چي او رڼای په لگا چي چې خزان په پویا کا او دای دلته ذکر اورل چې اشاره د دې خبره تا چې ملکم سمای خو مقصود په دې کې د کمزورو حقوقو ورکول دي نو په دې سکه تاسو مداري سکړه پوه نه شوي یستفتونک فن نساء ملک سمای خو مقصود په دې کې د کمزور سړي حقونه ورکول دي دې وجنه دا استدل تک ته مراوړه وایستفتونک فن نساء او دې تفسونه کې ستانه او بارز زنانو کې ورته وایا الله جواب درکې تاسو ته بارز اغی کې او هغه قران کریم چې لوستل کیږي تاسو ته او هغه څه چې لوستل کول شي تاسو ته قران کې په بار دې سیمانانو جنا کو کې الله تی هغه جنا کلا تو تو نه ونا چې نو ور کوي تاسو دې لره هغه مہرونه چې لیکل شوی دې لره پتر غبونا او تاسو کوم دنو شوق ساتي او مینا ساتي دا په سوار لسم حکم تنویر دی سوار لسم حکم کیو چې اصلاح چې کمزونو د خزه د پاره درې اصول څه کړو ذکر کړو اوس یو سړی بد خوې دی خزه نه کړه ډیره خزه ده خو سړی بد خوې دی او کور سم نه کوي صحیح طریقې سره معاشره نه چلی نو خزه ورته دانش کول چې نصیحتونه وته سکی فلا جنا علیهما نشته ګنا پرې دواړو ایو صلح بینهما صلح چې جوړو دي کې دي په خپل میانس کې جوړا واصلو خیر او کور جوړول جوړا کول دا غوړه دي روانو لونه فوزرت الانفس شو حاضر کړی شوی دي دا نسونه شومتیا تا د دې شومتیا د څه شوی دي حاضر شوی دي نو خزه دی وته وی چې زبر ته خیر د خپل مہر معاف کما او زبر چې کمندنو د سرو په ځای باندې میاشتې 1500 کومه خرچه کوم کته ځان له بل خزه کین او کو ما د نوم نمو باسا ما باندې طلاق نمو مکه وایم تو سينو او کتا سو احسانو کې کمزور مخلوق ته احسان و سره وکا وتتقو او ځان بچ کې ځان بچ کې کور دروانو لونه یقینا الله پاغه چې کوي تاسو خبردار دي ولن تستطيعوا دا سړی ډیر ارمانی چې بل خزه مې وکړي نو الله ورته وی وکاو کا وګوره انسان نشي کولای ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء بالکل انصاف نشي کولای تاسو په بار د زنانو کې ان تعدلوا دا چې انصاف کې تاسو په بار د زنانو کې ولو حرست مگر که تاسو یې رس کوي فلا تميلوا كل الميل یعنی غیر اختیاري انصاف خو بالکل نشي کولای وتتقوا ځان بچ کړو کور دروانو لنا یقینا لاره کوم کې مهربان وای تفرق او جدا شو کنه کیدا نو بس پښتانه وای کول سنت کې پر خودلی واجب دی بیا چې اوس کور نه نه جوړیږي نه جوړیږي اور وخت ورته صحیح ولاړې څه ضرورت ته رخصت کا بس کدای نو بیا هم چې کمنه یو بل په غرونو تاجت نشتره خزل چې کمنه خاوندان ډیر او سړی لفظ ډیره وای يتفرقا یغن الله او کدی جدا شو دواړه نو پورا وکي الله به پروا وکي الله هر یو لرا من ساتي مالدار خپل نه پراخه خپل نه یعنی سړی له بل خزا ورکی او خزا له بل میړو وکان الله واسن حکیمه او دی الله پر اخره او سن کې حکمت والا ولله ما فی السماوات دا بیا مسله د توحید راوړه تخویر د باریم راوړو او تکوینی امور د الله دی چې زمکه او اسمان اختیارات د الله استاد ملک او د کور اختیارات هم دچا ولله ما فی السماوات والارض ما فی الارض یک یواز الله لري هغه چې په اسمانو کې دی او چې په زما کې دی ولقد وصينا الذين او یقینا فو حکم کړه کسانو ته چور کړه شو د کتاب من قبلکم مقصا سنا و ایاکم او تاسو کوم کوم ان تقوا الله دا چې ویریږي د الله نه یا ایها الناس تقوا ربکم ان اتقوا الله سر دې سې کې مراړو اتقوا ربکم دلته بیا راړو اتقوا الله په تقوا بخلاصيږي تقوا یو پیجندل د سورته نساء تقوا او کور او ملک په قانون د شریعت برابر اول دا تقوا ده کنه ان اتقوا الله وان تکفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض او که تاسو انکار کوئ یقینا الله دی هغه چې په اسمانو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی او دی الله به پروا سره شوی یک یواز الله دی هغه چې په اسمانو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی فما فی الارض کفا بالله وکیلا سوړلې دي دې صورت کې مؤمنان منافقان اهل کتاب درې ځله راو لله ما فی السماوات لله ما فی السماوات لله ما فی السماوات وکفا بالله وکیلا او پر دې الله کار جوړونکې ان شاء یذبکم فخو شید الله نو ختم کی تاسو یې خلقو او را ولی نور یو مطلب اے مسلمانانو اے پاکستانیانو پدیس مکه باندې قانون د الله نافذ کړي کتا سوی پنه نافذ کوي آپ کو اللہ سب ہے ہستی سے مٹھائے گا تاسو به الله رب العزت د مخ د زمکه نه روک کی او نور به الله راولي چې هغه به الله د قانون پاسداري وکي یعنی تاسو ته الله رب العزت اجت نشته الله تعالی تاسو سره اجت ته قانون د الله رب العزت تاسو اجت نشته تاسو ته سره اجت ته ضرورت ته الله قانون نافذ کړي دوی مفهوم دا دی ای سازکم په خوخه دی چې د الله نو ختم کی تاسو یعنی تاسو استعدادات چې دي تاسو طاقتونه چې دي نو هغه د شریعت نه خلاف په نور سوزونو باندې لګي خدای الله په دین باندې به ونه لګي یذهبکم غوګونه سترګي پوزا ارسه باندې د دنیا د پاره لګي انګلیش د پاره بلګي کمیسټر بیولوژي د پاره بسکی لګي د نورو سوزونو د پاره بلګي خدا الله د دین د پاره استعمال دا یو عذاب دی ویات بیا آخرین اور بولی اللہ نور وکان اللہ دی اللہ رب العزت دیوان قدرت والا چې په دې احکاماتو معاشره نه جوړای نو له نه جوړای د دنیا طلبګاری چې بیا ونی دنیا څه شي خراب شي د خدای باندې الله پرون دنیا دا هم څه ده آخرت نو دا دنیا دا قوانون باندې معاشره جوړه کا چې هم د دنیا خشوم دي آخرت خشي من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي اراده کوي د دې باندې د دنیا پایند الله دې الله رب العزت سره ثواب دنیا او آخرت باندې د دنیا او آخرت وکان الله سميع بصير او دې الله رب العزت اوریدونکو اولیدونکو نعمانی صاحب رحم الله تعالی هغه بچی امر کې چې اکسیډنټ شو نو هغه ټول ملګری